وفعل به اعتبار اقسام حروف پر داخل صحيح ومهموز ومعتل ومزعف مصنف رحمت الله علیه تقسیمات په فعل کې شروع کړي دې دې پورې څلور تقسیمات هغه وشو اول تقسیم په اعتبار د معنا او زمانہ سره درې قسمونو ته چې ماضی مضارع او امر او دوهم تقسیم هغه په اعتبار د نسبت سره چې نسبت د فعل ماضی یا د مضارع بیا فاعل شوی یا مفعول ته په دې اعتبار سره هم په دوه قسمه یو معروف او بل مشهور او بیا دریم تقسیم هغه په اعتبار د سره په اعتبار د اثبات او د نفي سره د هغې لپاره دوه قسمونه یو اثبات او بل نفي او څلورم تقسیم هغه په اعتبار د تعداد او شمیر د حروف سره اوس پنځم تقسیم په فعل کې کوي مصنف او دا پنځم تقسیم په فعل کې دا په کوم اعتبار او خیبیت سره ده او دا بحث کم بحث ده نو دا تقسیم په اعتبار د اقسام او د حروف سره ده چې دا فعل په اعتبار د اقسام او د حروف سره یا په اعتبار د صحت او د سقم د حروف سره چې په دې کې حروف صحیح راغلي دي او یا پکې حروف هغه سقیمه چې هغه حروف علت و غیره دي دا راغلي نو په دې اعتبار سره دغه فعل تقسیمي څلور اقسام ده او دا بحث هغه بحث دی چې عامو کتابونو کې دې تمن هفت اقسام وایي عامو کتابونو کې اصطلاح هغه د هفت اقسام راغلي د و اقسام دلته مصنف هغه څلور اقسام جوړ کړی دي نو اصل کې دا هفت اقسام کې هغه مختلف رائے دي ابن حاجب دغه فعل په اعتبار د اقسام او حروف سره یا په اعتبار د صحت او د سقم د حروف سره هغه دوه قسم وایي یو صحیح او بل معتل او بیا په صحیح کې مضاعف او محمول داخلي او په معطل کې بیا مثال اجوب ناقص او لطیف هغه داخل وای نو هغه وای چې په دوه قسمه دي یو صحیح او بل معطل او زمونږ د کتاب والا المستغی والا او بعض نور کتابونو والا هغه وای چې دا څلور قسمه دي فعل په اعتبار د اقسام د حروف سره تلو قسمه ده یو صحیح بل محمود بل معتل او بل مضاعف نو دغه تلو قسمونه هغه جوړي او عامه اصطلاح او مشهوره ارشاد الصرف او نورو کتابونو راخسته هغه دا ده چې دا هفت اقسام دي او اقسام دي نو چا په کې هغه وضاحت او بیان زیات کړی دی تفصیلی تور سره هغه ویل دي نو په دې وجه باندې زیات راغلي دي او چا د اختصار په غرض باندې هغه لکه ابن حاجب ډیر اختصار کړي نو دوه اقسام ته رجع کړي ده او دغه زمون کتاب والا المستغیم ولا نو دا څلور اقسام هغه ذکر کړی دي او د هفت اقسام اصطلاح هغه د ارشاد الصرف او بعض نور هغه اصطلاح ده مصنف هم په اخر کې وایي چې دغه وا اقسام دي چې دې سره وا اقسام او تعبیر ته نه کیږي او بیا کدی کې تفصیلی تور سره وایي مصنف وایي چې لږ کیږي او څه تفصیل پکې وکړي نو تقریبا 14 ته دار دي دا فعل په اعتبار د اقسام د حروف سره هغه په وخت کې مره دا مشهور اصطلاح موافق باندې د تعریفونه وو اول صحیح دی صحیح چاته ویل کېږي په لغت اصطلاح کې او دې صحیح ته صحیح ولې وایي نو صحیح په لغت کې ویل کېږي تندرست فاصحت او روغ ته ویل کېږي او دې صحیح اصطلاحي ته چې کوم د صرف په اصطلاح کې موږ ورته صحیح وایو دې تم صحیح ځکه ویل کېږي چې په دې کې حروف علت نه وی راغلي نو دا د هغه تغییر او د تبدل هغه نه په امن او کې سلامت پاتې وي نو په دې وجه ورته ویل کېږي صحیح به په اصطلاح کې صحیح چاته ویل کېږي نو په اصطلاح کې صحیح یو هغه اصطلاحي صحیح د سرفیانو دی یو د نحویانو دی د نحویانو په نسبت باندې صحیح چاته ویل کېږي او د سرفیانو په نسبت باندې صحیح چاته ویل کېږي د ترجیحانو په نسبت باندې صحیح هغه کلمې ته وایي چې د هغې حروف اصلي کې نه همزه وي نه دوه حرفه د یو جنس نه وي او نه پکې حرف علت وي نو حروف علت د حروف اصلي په مقابل کې نه راغلي او نه همزه د حروف اصلي او مقابل کې وي او نه دوه حرفه د یو جنس نه پکې راغلي وي هغه ته ویل کېږي صحیح لکه دې لپاره د اسم او فعل مثالونه تاسو ویلي ضربا او ضربون نو ضربا او ضربون دا دواړه وس صحیح کلمې دي ذکر دې د حروف اصلي او مقابل کې نه حرف علت شته نه همزه شته او نه دوه حرفه د یو جنس نشته نو دې ته ویل کېږي صحیح پنځ د تربیانو باندې او نحویان صحیح چاته ویل کېږي نحویان وایي چې صحیح هغه کلمې ته ویل کېږي چې اخر کې حرف علت نه وي باقي حمزه پکې راغلي وي دوه حرف د یو جنس نه پکې راغلي وي یا مثال او اجوب نو هغه ته ماغه صحیح وایي د هغه کار صرف د اخر سره دی چې اخر کې حرف علت نه وي راغلي هغه ته صحیح وایي دا په شعر کې یو شاعر را جمع کړی دی هغه وایي دانی کې صحیح کې بنزدې کې صرف یا خالد حرف علت همزه او تضعیف ده وای تا ته پته شته چې صرفیانو په نسبت باندې صحیح چاته ویل کېږي نو د صرفیانو په نسبت صحیح هغه کلمې ته ویل کېږي چې خالد حرف علت او همزه چې د حرف علت او د همزه او د تضعیف تضعیف معنا دوه حرف د یو جنس نه نو دې دې نه خالی وی هغه ته د صحیح وای او بیا د نحویانو په نسبت باندې وای چې دانی کې صحیح چیز په نسبت کې نحویا ما لا يكون اخره حرف علته دې د نحویانو په نسبت باندې صحیح چاته ویل کیږي چې په آخر کې حرف علت نه وی راغلی هغه ته ویل کیږي صحیح نو یو قسم په هغه تقسامو کې دغه صحیح دی بیا دغه صحیح په اسم کې راځي فعل دوارو کې راځي او دلته دا تقسیم صرف د فعل دی نو په دې وجه صرف د فعل هغه کلمه موږ استعمالو عام توسط نور په اسم کې راځي مصنف پروست هغه ته اشاره وکړي دې ته ویل کېږي صحیح بل دوهم قسم محموز دی محموز چا ته ویل کېږي نو محمود په لغت کې په معنا د حمزه ورکړې شوی سره هم راځي او بل محمود په معنا د چا سره راځي د کوسپوش هغه کس ته ویل کېږي چې ملای داسې کګه شوی وي نو هغه ته هم ویل کېږي بیا دا اصطلاحي ته محمود ته محمود ولې وایي نو دې ته محمود یا په دې وجه وایي چې دې کې حمزه راغلی وي ځکه ورته محمود وایي او یا د دې وجنه او تا محمود وای لکه څنګه چې کوم سړی د هغه ملاکه غشوي او هغه په سختۍ سره روان وي دغه شان د حمزه هم په تکلیف او سختۍ سره ادا کیږي او یا دا چې کوم حرف کې دغه حمزه راغلی وي کومه کلمه کې نو دغه حرف داسې خوب معلومیږي په دې وجه ورته سویل کیږي محمود ورته ویل کیږي اصطلاح کې محمود چاته ویل کیږي نو په اصطلاح کې محمول دا هغه کلمه ده چې د دې د حروف اصلي او مقابل کې حمزه راغلي وي حروف اصلي کې یو حرف هغه حمزه هم وي دې ته ویل کېږي محمول بیا دا محمول په درې قسمه دی یو ته ویل کېږي محمول الفا بل ته ویل کېږي محمول العين او بل ته ویل کېږي محمود الله محمود الفا چا ته ویل کېږي محمود الفا هغه کلمې ته ویل کېږي چې د فا کلمې په مقابل کې حمزه راغلي وي د فا کلمې مقابل کې چې حمزه راشي دغه کلمې ته ویل کېږي محمود الفا لکه اماره نو اماره په وزن د فعل باندې حمزه دلته د فا کلمې مقابل راغلي دي ته ویل کېږي محمود الفا دوهم قسم یې محموز العين محموز العين چاته ویل کیږي محموز العين هغه کلمې ته ویل کیږي چې د عین کلمې مقابل حمزه راغلي وي یا په عین کلمه کې حمزه راغلي وي نو هغه ته ویل کیږي محموز العين لکه سالا نو سالم په وزن د فعل باندې دا حمزه د عین کلمې په ځای باندې راغلي ده او د عین کلمې مقابل دا غلي دي ته ویل کیږي محمود العين بل د محمود اللام محمود اللام چاته ویل کیږي محمود اللام هغه کلمې ته ویل کیږي چې د لام کلمې په ځای کې حمزه راغلي وي یا د لام کلمې مقابله حمزه راغلی وي هغه ته ویل کېږي محموز اللام لکه قرأ نو قرأ په وزن د فعل دا حمزه د لام کلمې مقابل راغلی دی ته ویل کېږي محموز اللام دا دوهم قسم شو د محموز نو اول قسم په هفت اقسامو کې صحیح دوهم قسم هغه محموز دریم قسم په کې مثال دی مثال څه ویل کېږي لغت او اصطلاح کې او د هغه وجه د تسمیه او به د مثال هغه قسمه نو مثال ویل کېږي په لغت کې هم شکل او مانین ته ویل کېږي په لغت کې هم شکل ته ویل کېږي دا ستا په مثال دی دا ستا په هم شکل دی ستا په شان باندې دی او مثال ویل کېږي متل ته هم ویل کېږي وتلک الامثال نضربها للناس دا شان د مثال هغه نور معنی هم راځي مثال هغه جزئی تم ویل کیږي چې قاعده کلیه په هغه باندې منطبق شي نو هغه ته هم مثال ویل کیږي دلته مثال په معنا د مانند او د همشکل سره به دا مثال اصطلاحي ته مثال ولې و دلته مثال ته مثال به ځکه ویل کیږي چې دا مثال همشکل دی په شان د د صحیح دی لکه څنګه چې یو کلمه صحیح وي او هغه کې تغییر او تبديل نه راځي د اعلال نه محفوظ وي دا شان کومه کلمه چې هغه مثال وي نو دا کې هم هغه اعلال ډیر کم کیږي نو په دې قلت هغه اعلال کې دا په شان د صحیح باندې د په دې وجه ورته ویل کیږي مثال اصطلاح کې مثال چاته ویل کیږي نو په اصطلاح کې مثال دا هغه کلمه ده چې د دې د حروف اصلي او د فا کلمې مقابل کې حرف علت راغلی وي دې ته ویل کیږي مثال چې د فا کلمې په مقابل کې یا د فا کلمې په ځای باندې حروف علت نه یو حرف راغلی وي دې ته ویل کیږي مثال به دا مثال دوهم نوم دی معتل الفا معتل الفا ورته هم ویل کیږي معتل الفا ورته ویل ویل کیږي ځکه چې فا کلمه کې حرف علت راغلی دی نو په دې وجه ورته ویل کیږي معتل الفا به دا مثال په دوه قسمه دی یو مثال واوی او بل مثال یایي مثال واوی چاته ویل کیږي مثال واوی هغه ته ویل کیږي چې دغه حرف علت چې کم د فا کلمې مقابل راغلی دی هغه واو وي دې ته ویل کیږي مثال واوی لکه وعده نو وعده په وزن د فعل باندې دا واو حرف علت د فا کلمې مقابل راغلی دی دې ته ویل کیږي مثال واوی بل دې مثال یایي مثال یایي چاته ویل کیږي مثال یایي هغه کلمې ته ویل کیږي چې کوم حرف علت په دې کې راغلی دی د فا کلمې مقابل دغه یا وي لکه یا سارا نو یا سارا کې دا یا د فا کلمې مقابل راغلی ده دې ته ویل کیږي مثال یایي حروف علت خو درې دي واو الف او یا دلته دا وی چې مثال په دوه قسمه ده مثال واوی او مثال یایي نو الف خو هم حرف علت ده مثال الفی پکې ولې ونه ویل له هغه وجه دا ده چې الف دا ساکن وضعیه په ابتدا کې الف راتلې نشي په ابتدا کې الف راشي نو ابتدا به ساکن ده د ابتدا په ساکن باندې هغه نشي کېدای په عربی نو په دې وجه مثال الفی ځکه ونه ویل نو مثال یو نوې مثال شو او دوهم نوې هغه معدل الفاظ او دا مثال په دوه قسمه شو یو مثال واوی او بل مثال یایي دا دریم قسم وو څلورم قسم هغه اجواب ده اجواب چاته ویل کیږي لغت او اصطلاح کې د اجواب بل نوم سره او بل دا چې د اجواب ته اجواب ولې وایي نو اجواب په معنا ده هغه څه ته ویل کیږي چې د هغې منځ خالی وي خېټه یې خالی وي یا دا مطلب چې هغه منځ کې ډډ وي لکه مونږ وایو چې جب جو ویل کیږي د خلی خالیګا ته ځکه د خلی د منځ کې هم خالیګا ده خالی زیاده نو د ځکه ویل کیږي جو کې ده د خلی هغه منځ نو جوف ویل کېږي خالګا ته او اجوف ویل کېږي هغه څه ته چې منځي خالی وي بیا دغه اجوف استراحي ته اجوف ولې وایي نو دې ته اجوف په دې معنا سره ویل کېږي چې دې را منځ هم دا خالی وي د حرف صحیح نه حرف صحیح پکې نشته دی په دې کې حرف علت راغلی وي او هغه حرف علت کې قاعده جاری کیږي کله حذف کیږي کله هغه کې قلب کیږي کله پکې اسکان کیږي نو دا د دې چې لري د امن کویا خالی دی څه پکې نشته دی په دې وجه وته سوال کیږي اجوا پورته ویل کیږي اصطلاح کې اجوا چاته ویل کیږي نو په اصطلاح کې تعریف دا دی چې اجوا هغه کلمه ده چې د هغې د حروف اصلي کې د عین کلمې په ځای باندې حرف علت راغلی وي یا د عین کلمې مقابله حرف علت راغلی وي دې ته ویل کېږي اجواب پیدا اجواب بل نوم دی معتل العين معتل العين هم ورته ویل کېږي ولی ځکه چې عین کلمه کې حرف علت راغلی دی بل نوم دی ذو ثلاثه ذو ثلاثه معنا د درې حرفونو والا او دلته دا اجوب تم اجوب ذکر دا د ذو ثلاثه ورته ذکر ویل کیږي چې د دې د فعل ماضي په مجردو کې د واحد متکلم په صيغه کې درې حروف راځي لکه مثال قال يقول دا وس یا باع يبيع دا وخت وس وس دې هغه واحد متکلم چې غراضي قلت او بعت په دې کې درې حروف دي قاف لام تا او باع انت دا پکې دي نو په دې وجه د ثلاثه ورته هم ویل کېږي به دغه اجواب هم په دوه قسمه دي یو اجواب واوی او بل اجواب یای اجواب واوی چاته ویل کیږي اجواب واوی هغه کلمې ته ویل کیږي چې دا حرف علت کې د عین کلمې مقابل کم راغلی دی هغه واو دی دې ته ویل کېږي اجوفي واوي لکه مثال قال په وزن د فعل باندې نو قال په اصل کې قولو قاعده په کې جاری شو او فالف سره بدل شو قاله ته جوړ شو او اجواب یای چا ته ویل کیږي اجواب یای هغه ته ویل کیږي چې دغه حرف علت چې د عین کلمې مقابل راغله هغه یا وي لکه باع باع په وزن د فعل په اصل کې بایعو یا متحرک ما قول مفتوح فالف سره بدل شو باع ته جوړ شو دې ته ویل کیږي اجواب یای د اجوف دې نمونه شو یو اجوف بل معتل العين او بل ثلاثه دا څلور قسمونه شو پنځم قسمه هغه ناقص دی ناقص چاته ویل کېږي لغت اصطلاح کې نور نمونه دي او به ناقص هغه قسمه مناقض په لغت کې په معنا د کم سره راځي چې نقصان پکې راغلی وي او یا ناقض په معنا د دوم بریده سره خو تاسو حاشیه والا دا خبره لیکلې چې دا دوم بریده معنا چې څنګه ونی لیدله مناقض په معنا د چا سره د کم سره راځي چې نقصان پکې راغلی وي او یا دغه معنا هم مشهور ده چې دوم بریده هغه ته ویل کېږي چې لکې دې نه کټ شوي هغه ته ویل کی به دغه ناقص ته دی اصطلاحي ناقص ته ناقص ولې وایي دې ته ناقص ځکه ویل کیږي چې دې په اخر کې حرف علت راغلی وي او هغه حرف علت حذف کیږي کله ساکن کیږي نو په دې وجه باندې دې ته ویل کیږي ته ناقص ورته ویل کیږي ځکه په اخر کې نقصان او کمواله راځي په اصطلاح کې ناقص چاته ویل کی نو اصطلاحي تعریف دا دی چې ناقص دا هغه کلمه ده چې د دې د حروف اصلي کې یا د حروف اصلي په مقابل کې د عین کلمې مقابل حرف علت راغلی وي د لام کلمې مقابل نو هغه ته ویل کېږي ناقص ناقص هغه کلمې ته ویل کېږي چې د هغې د عین د لام کلمې مقابل کې حرف علت راغلی وي نو ورته ناقص ویل کېږي لکه دعا دعا په اصل کې دعوا نو اخر کې دغه واو په الف سره بدل شو دعا ته نه جوړ شو نو واو په کې راغلی په اخر کې دې ته ویل کېږي ناقص بیا دغه ناقص بل نومې ده معتل اللام معتل اللام ورته ولې ویل کیږي د هغه وجه دا ده چې د په لام کلمه کې حرف علت راغلی وي په دې وجه ورته معتل اللام ویل کیږي او بل نوم دې ذل اربعه ذل اربعه معنا د سرور حروف والا او دې ته ذل اربعه ځکه ویل کیږي چې د ماضي واحد متکلم په صيغه کې سرور حروف راځي لکه ناقص مثال دې دعوت دعا يدعو د دې نه واحد متکلم چې غرازي دعوتو او په دعوتو کې څلور حروف دي دغه شان تر ما يرمي رمای تو کې څلور حروف نو ځکه ورته سویل کېږي ذل اربع ورته ویل کېږي بیا دغه ناقصم په دوه قسمه ده یو ناقص واوي او بل ناقص یایي ناقص واوي چاته ویل کېږي ناقص واوی هغه کلمې ته ویل کیږي چې حرف علت کم د لام کلمې مقابل راغلی وي هغه واو وي نو هغه ته ویل کیږي ناقص واوی مثال لکه دعا دعا په اصل کې دعوا او په وزن د فعل نو دلته په عین د لام کلمې مقابل کې واو راغلی دی ناقص واوی ورته ویل کیږي ناقص یای کوم ته ویل کیږي ناقص یای هغه ته ویل کیږي چې هغه کلمه چې کوم حرف علت د دې په لام کلمه کې راغلي وي هغه یا وي لکه رما په اصل کې رما یو نو په لام کلمې مقابل کې یا راغلي ده دې ته ویل کیږي ناقص یای دا یې پنځم قسم شو شپږم قسم هغه به لفیف دی لفیف چاته ویل کېږي لغت کې اصطلاح کې او به لفیف په څو قسم دي نو لفیف په لغت کې ویل کېږي په معنا د پیچیده د تاوکړې شوی سره هم راځي لکه فقہ کې عبارت راځي ان یلف الثوبه چې جامع را تاوي نو تاوولو په معنی سره هم راځي او لطیف په معنا د جمعوالي او د جماعت سره هم راځي لکه قران شریف کې راځي وجئنا بكم لطیفا تاسو به موږ راجم کو په یو دم د جماعتونو په شکل باندې ډلې ډلې براتای لطیف په لغوي معنا سره په معنا د چا سره راځي د پیچیده سره راځي تا وکړې شي سره بیا د غلطی سره په کولی ویل کیږي نو لطیف تم لطیف څنګه ویل کیږي چې په دې کې حرف علت راغلي وي دوا او دو حرف علت په وجه باندې هغه حروف اصلي یا حروف صحیحه غفر حروف علت کې توفی شوی وي او یا په دې کې د غزوه حرف علت جمع شوی وي په دې وجه ورته ویل کیږي لطیف ورته ویل کیږي اصطلاح کې لفیف چاته ویل کی نو په اصطلاح کې تعریف دا دی چې لفیف هغه کلمه ده چې په هغه کې دوه حرف چې د هغه حروف اصلي کې دوه حرف علت راغلي وي دوه حروف اصلي هغه حروف علت وي دې ته ویل کېږي لفیف لکه مثال په تور وقا یا مثال وفعا وغیرہ نو په دې کې دوه حرف علت جمع شوي دي دې ته ویل کېږي لفیف بیا دا لفیف په دوه قسمه دی یو ته ویل کېږي لفیفي مقرون او بل ته ویل کېږي لفیفي مقرون لفیفي مقرون چاته وای لفیفي مقرون مقرون چاته وای نو مقرون معنا دا په وسکړې شوی او ملاو کړې شوی ته ویل کېږي لغت او په اصطلاح کې به لفیفي دا مقرون چاته وای لفیف مقرون هغه ته ویل کیږي چې په هغه کې دوه حرف علت متصل راغلي وي دې ته ویل کیږي لفیفی مقرون چې دواړه حرف علت متصل راغلي وي یا خدا سوي چې فا او عین کې راغلي وي یا عین او لام کې راغلي وي یا دا چې فا عین لام دیوړو کې راغلي وي او چې متصل راغلی وي دوه حرف علت دې ته ویل کېږي لفیفی مقرون او مقرون متصل وجنوای چې دغه دواړه حرف علت متصل یو بل سره راغلي نو ځکه ورته شی ویل کېږي لفیفی مقرون ورته ویل کېږي بل هغه لفیفی مفروض دی مفروض چاته ویل کېږي نو مفروض په معنا ده جدا کړی شوی سره راځي لغت او اصطلاح کې لطیف مفروق هغه ته ویل کېږي چې دوه حرف علت په هغه کې جدا راغلي وي دا فا او د لام کلمې مقابل کې راغلي وي دې ته ویل کېږي لطیف مفروق ورته ویل کېږي لکه مثال سره لکه مثال وفي یو وفیا یا وتئا دې ته ویل کېږي لطیف مفروق او مخروص هم ورته ځکه ویل کېږي چې دواړه حرف علت هغه جدا جدا راغلي دغه څو قسمونه چې مثال اجوب ناقص او لطیف دي بیا لطیف مفروق او لطیف مقرون دا ټول مصنف ذکر کړی د معطل چې ته ویل کېږي معطل نو دې ټول نه یو قسم هغه جوړ کړی دی چې دې ټول د څه ویل کېږي معطل ورته وایي به معطل چاته ویل کېږي لغت او اصطلاح کې نو معتل په لغت کې ویل کېږي بیمار ته او دغه معتل ته معتل څه ویل کېږي چې په دې کې حروف علت راغلي دي لکه څنګه چې د بیمار هغه علاج پکار وي دغه شانته چې دې کومه کلمه کې حروف علت راغلي وي نو دې علاج هم په یو قاعده او قانون سره پکار وي چې هغه حروف هغه کې یا قلب وشي یا حذف وشي یا بل څه هغه طریقه په کې جاري شي نو ځکه ورته معقل ویل کېږي او په اصطلاح کې چاته ویل کیږي په اصطلاح کې معطل هغه کلمې ته ویل کیږي چې د هغې حروف اصلي او کې حروف علت راغلي وي نو هغه ته ویل کیږي معطل به کداغه معطل دغه حرف علت یو د هغې لپاره درې قسمونه شو مثال اجوب او ناقص او کچر دغه حروف علت وو نو هغه ته به ویل کیږي لفیف او لفیف په دوه قسمه شو یو مفروق او بل مفروق اوس حروف علت چاته ویل کیږي او حروف علت ورته ولې وایي نو حروف علت علت خو بیماری ته ویل کیږي لغت مرض ته ویل کیږي او په اصطلاح کې حروف علت چاته ویل کیږي په اصطلاح کې حروف علت واو الف او یا ته ویل کیږي لغه واو الف او یا ته حروف علت ولې وایي تاسو ته شاعر یو شعر ذکر کوي حرف علت نام مقدم واو الف یا یرا هر کې را در دې رسد ناچار ابویا دوا یرا چې دی وای دې لفظ تمنګه حروف علت مون کې خوده ولی وای زکه چې کله یو سړی بیمار شي د بیماری په وخت کې د هغه د خپل نه دغه وای आवाज وځي دغه واو الف یا یې په خپل باندې جاری کیږي په دې وجه ورته ویل کیږي حروف علت ورته ویل کیږي بل نوم یې ده حروف مد ورته هم وایي حروف لین ورته هم ویل کېږي نو حروف علت لپاره خو وجه بیان شو حروف مد ورته ولې ویل کېږي او حروف مد به کله وي نو حروف مد به هله وي چې کله دغه واو الف او یا ساکن وي او ما قبل حرکت د خپل جنس نه وي ما قبل حرکت د خپل جنس نه دا مطلب الف ساکن ما قبل ته نه فتحه واو ساکن ما قبل زما یا ساکن ما قبل تینا کسره وی نو په دې صورت کې دې ته ویل کېږي حروف مد او حروف مد ورته ولې وایي نو د مد معنا دا په لغت کې هغه اوردول او دې حروف د حروف مد ځکه ویل کېږي چې په دې حالت کې په دې باندې مد کېږي ځکه ورته حروف مد ویل کېږي او حروف لین ورته وایي حروف لین ورته ولې وایي حروف لین ورته په دې معنی وایي چې لین وایي نرمۍ ته او دا حروف هم په نرمۍ سره ادا کیږي ځکه ورته ویل کیږي حروف لین بیا په دې کې دا الف دا حرف علت همیشه د پا حرف لین او مد اطلاق په ټول کیږي باقی یا او دغه واو یا او واو کلم مدوی کله لین مدهلوی چې ما قبل حرکت د خپل جنس نوي او لین کله وی لین په هغه صورت کې وی چې کله واو او یا ساکن او ما قبل ترنه فتح راغلی وی لکه خاو او صیف کې نو به ورته سویل کېږي حروف لین ورته ویل کېږي دغه حروف علت ورپسې شپږم قسم هغه مضاعف دی مضاعف چات اوم قسم مضاعف مضاعف چاته ویل کېږي لغت او اصطلاح کې نو مضاعف په لغت کې ویل کېږي په معنا د دوچن سره دوچن د کړې شوی سره او دې کلمې ته مضاعف څخه ویل کېږي چې په دې کې دغه یو حرف دوهم ځل باندې راغلی وي مکرر ځکه ورته ویل کېږي مضاعف اصطلاح کې مضاعف چاته ویل کېږي نو په اصطلاح کې مضاعف ویل کېږي هغه کلمې ته چې د هغې د حروف اصلي او په مقابل کې دوه حرفه د یو جنس نه راغلي نو هغې ته ویل کېږي مضاعف دوه حرفه د یو جنس نه پکې راغلي وي لکه فر نو فر په اصل کې فاصل کې فر فر راو دغه اولنې را ساکنه کړې شو په دې بل کې مدغمه شو نو فر راته نه جوړ شو وسرې دوه حرف د یو جنس لدی فر په وزن د فعل باندې دا را په کې وزن د فر را عین او لام د یو جنس نه دي دته ویل کېږي مضاعف ویلا مضاعف هم په دوه قسمه د یو مضاعف ثلاثي او بل ته ویل کېږي مضاعف رباعي مضاعف ثلاثي څه ته ویل کیږي او مضاعف رباعي مضاعف ثلاثي هغه درې حرفي کلمه چې دوه حرفه د یو جنس نه راغلي لکه فر دغه شان مد و غیره دې ته ویل کېږي مضاعف ثلاثي ځکه دا درې حرفي کلمه ده او دوه حرفه د یو جنس نه راغلي او بل د مضاعف رباعي مضاعف رباعي چاته ویل کېږي مضاعف رباعي هغه څلور حرفي کلمه چې دوا حرف پکې د یو جنس نه راغلي دوا حرف اصلي د یو جنس نه وي نو هغه ته ویل کېږي مضاعف رباعي لکه زلزلہ نو په زلزلہ کې دوا حرف اصلي د یو جنس نه دي ځا مکرر راغلي یا لام مکرر راغلي بیا دې اول ته مضاعف ثلاثي ته اصم ویل کېږي او مضاعف رباعی بل نوم دی مفابه مضاعف ثلاثی ته دغه اسم ولې ویل کیږي نو اسم ویل کیږي کوم ته او لکه چې کون اواز په سختۍ سره اوري دغه شان دغه مضاعف ثلاثی هم په سختۍ سره په تلفظ کیږي او په شدت سره نو په دې وجه ورته ویل کیږي مضاعف ثلاثی او مضاعف رباعی ته مطابق ویل کیږي ځکه مطابق په معنا د موافقت سره ده او دلته هم د دې کلمې چې کوم کې دوه حرف د یو جنس سره غلي وي دا مضاعف رباعي دې فا او لام اول یا عین او لام ثانی دا موافق وي سره دوالو کې یو حرف راغلي وي په دې وجه ورته ویل کېږي مطابق بل تعریف دی مضاعف ثلاثی او مضاعف رباعی او بل تعریف هم شوی دی چې مضاعف ثلاثی چاته ویل کیږي چې عین او لامی د یو جنس نه وي دا کوم تعریف چې موږ وکړو چې دوه حرف د یو جنس نه راغلي وي په هغه کې دا ټول داخل شي ودغه تعریف چې کوم کړه چې عین او لامی د یو جنس نه وي دا اکثره استعمال د دې چې د مضاعف ثلاثی عین او لام د یو جنس نه راځي نور کفا او عین د یو جنس راغلی او مضاف ثلاثي ورته ویل کیږي لکه یو یا دغه فاعل لام درې وړه د یو جنس نه راغلی او ورته ویل کیږي لکه مثال په تور ووایتو وغیره یا دغه شان نور مثال نه واخلو او د مضاعف رباعي بل تعریف دا چې مضاعف رباعي هغه ته ویل کیږي چې فا او لام اول یا عین او لام ثانی د یو جنس نه او دې کې یو حرف راغلی وي خدا تعریف هم په اعتبار د اکثر استعمال سره دغه شان تر راځي دا هو هغه حق تحسان یو پکې صحیح بل محمود مثال اجوب ناقص لفیف او مضاعف دا حق تحسان مصنف دلته تلور ته هغه راځه کړی تلور ذکر کړی دی یو توای صحیح بل توای محمود بل معتل او بل مضاعف څلور قسمونه د مصنف جوړ کړي ودغه څه هغه اختلاف نه دی چې حقيقي اختلاف وي اته یو لفظي اختلاف دی نور تفصيلي تور سره مصنف وایي چې تفصيلي تور سره واخلي نو لس جوړي او لس څنګه جوړي لس په دې طریقې سره جوړي چې یو صحیح دی او بل محمود دی به دغه محمود کی مصنف درې وای محمود الفا محمود العين محمود اللام دغه شانته مثال اجوف ناقص لفيف مفروغ لفيف مقرون او مضاعف نو ویلس قسمه جوړي او که خطه تفسیری واقل نو به سوال نه جوړي یو صحیح ده درې محمود او به ورپسې مثال واوي مثال یایي اجوفي واوي اجوفي یایي ناقص واوي ناقص یایي لطیف مفروق لطیف مقرون مضاعف ثلاثي مضاعف رباعي به سوال لس هم جوړیږي په هر حال او مشهوره اصطلاح د هفت اقسام ده نو په همدغه طریقې سره یادول هغه بهتر دي چې خلک سړي باندې رانشي دا و بحث د چا د هفت اقسامو نو فعل په اعتبار د اقسام د حروف یا د صحت او د سخن سره دغه وو قسمونه هغه جوړي دا عبارت تاسو وفعل په اعتبار اقسام حروف په چار قسمه او فعل په اعتبار د اقسام د حروف سره په څلور قسمه ده صحیح محمود معتل او مضاعف صحیح چاته ویل کیږي صحیح انس صحیح هغه کلمې ته ویل کیږي چې د حروف اصلي وي چې په حروف اصلي ده هغه کې حمزه او حرف علت او دو حرف یک نه باشد حمزه او حروف علت او دو حرف د یو جنس نه وي اوس حروف علت چاته ویل کیږي دا وای حرف علت واو الف او یا را ګوین واو الف او یا ته ویل کیږي چې مجموعه ان وای باشه چې مجموعه د هغه وای راځي مثال څه دی دا وای امثله کې گذشته هغه مثالونه چې کم تیر سو اما الصحيح بودا هغه ټول مثالونه د چاو د صحيحونه سره ينصرو دا شانتا اجتنب يجتنبو وغيره د ټول د صحيح هغه مثالونه دوم محمود دویم قسم محمود دی محمود چا توای ان کې د حروف اصلي وي هغه ته ویل کېږي چې په حروف اصلي او د هغه کې حمزه باشد حمزه وي بس اگر بجای فا باشد که په دې د فا کلمه کې وي ان را محمود فا کو ان دې ته ویل کېږي محمود الفا تون امارا و اگر بجای عین باشد او که په دې د عین کلمه وي تو هغه ته ویل کېږي محمود العین مثال لکه سأل په وزن د فعل و اگر بجای لام باشد او که لام کلمه په دې باندې وي محمود اللام ورته ویل کېږي تون قرأ معتل ان کې د حروف اصلي وي وهم قسم هغه دریم قسم معتل دی معتل چاته ویل کېږي چې د حروف اصلي وي چې په حروف اصلي د هغه کې حرف علت حرف علت وي اگر یک باشد ان راسی قسمت کې چاته د حرف علت یو کې نو دې لپاره درې قسمونه دي یو معتلفه معتل الفا کې ان را مثال کوم چې دې ته مثال هم وایي اول مثال دغه اولنې مثال د مثال واوی دی وعده او دوهم مثال یا سره د مثال یای دی متعدد د امثله او هغه دغه بنا د په څو قسمه باندې ومعتلعين دوم معتلعين معتلعين چاته ویل کی ان دا ادوب ویل چې دې ته ادوب هم وایي چې عین کلمه کې حرف علت راغلی لکه قال او باع فاصل کې قولا او بيعوا ومعتل لام بل معتل لام دی ان را ناقص ګویم دې ته ویل کېږي ناقص هم دوهم نوم یې شو ناقص او بل نوم د دې هغه دوس ثلاثه هم دی نه ذل اربعه كن دعا ورما لك دعا او رما فاصل کې دعوا او رما یو واگر دو حرف علت باشد کچر د دو حرف علت په کې راغلي وي ان دا لفیق کوین دې ته لفیق وای وان پر دو قسمه دا په دو قسمه ده یو مقرون مقرون چاته ویل کیږي چې هر دو حرف علت متصل باشد چې دواړه حرف علت متصل او پیوست وي لکه طوا ومقروق او المقروق ده اگر منفصل باشد کچر د دواړه حرف علت جدا جدا وي لك وقع مضاف انس بل مضاف ده مضاف شاته ویل کیږي در حروف اصلي وي هغه کلمه ده چې په حروف اصلي او د هغې کې دوه حرف یې جنس راشه ده دوه حرف د یو جنس نه راغلي وي لکه فر و زلزله اول مثال د مضاف ثلاثي دوم د مضاف رباعي دی بس کل اقسام ده باشد نطول اقسام هغه لس شو یکی صحیح وسی محمود یو صحیح دری محمود و پانچ معطل او پنز معطل و یک مضاعف ترفیان بسبب کثرت مباحث ترفیه ترفیانو بسبب د کثرت هغه د کثرت مباحث ترفیونه کې هغه زیات هغه مباحث ترفیونه بحث کوي حتی اعتبار کردن هو لره اعتبار ورکړی دی چې دریم بیت مذکورن چې په دې بیت کې هغه ذکر شوی دی بیت صحیحت کو مثالت کو مضاف لفی کو ناقص محموز و اجوب اسم برخی قسم دعوت هغه اسم کی تقسیم